سب کې سبحان الله سره اجه اجه ټول مکی صاحب شکرانه ورکي دې وای او تعفین عرات او بیا به دې مسجد حرم ته نه نږدې کیږي عرات چې لست لست طواف کوي څوک ولې طواف ته نه پریږي او که دوه راځي طواف کینو فعل او مسلمانۍ کې به طواف کوي کما كانت عادتهم في الجاهليه لکه څنګه دوه عادت په زمانه ده جاهلیت کې چې لکه لست طواف کول به لست طواف کو کپڑے به نه چوي مړه څنګه پاو کپړو کې مونږ طواف وکړو چې هغه کې مونږ ګناه کړې نو ظالمو کپړو ګناه کړې کتا کړې دا دوره والے کې ګرځي را ګرځي لکه دوره بدن دی نیولې د خلې بیړه غرقمه هغه طواف کې لکه خاخلی نمی نور خبر رالی دا شیم یې کړه او یو کړو استخدام الخصيان یو سره خادم ساتي نو بیا دې ګوري چې دا خادم خسیده او کمینده ده غلامان ګوري نو د خسی خادم جوړول دا مکروه دي ځکه بیا به خلک وایي چې مړه دا میندان څوک نه غواړي د مزدوري لپاره ها راځي چې ټول لکه خپل سامان ته لکه ډبرې وکاږو هغه شي نه واچو یا ته بیا وایي ځکه چې لکه نه دې سره بعد دروازه حرام څه شي خلاص ذکر مسلنه حرام ناجائز مسلنه لکه مقصد د انسان هغه توالد او تناسل دی توالد او تناسل دی او په دې سره هغه توالد او تناسل کیسه لکه ګمان کوم کمزوري کیږي لأن رغبت في استخدام حفظ الناس لکه رغبت ساتل په خادمانو جوړولو د خصيانو کې حس الناس هغه چتول تیزول د خلکو دي على هذا الصنيع په دې کار د خسي کېدل باندې وهو چې د خسي کېدل مسلط المحرمه دا مسلا حرام کړی شوی په دین کې په حدیث ته شی باندې دا تغییر فی فی خلق الله لا دا الله په مالک خلق څه ده تغییر ده ولا باس باخساء البهائم ان شرفیانو خسي کول داسې دي هغه جائز دي ځکه دا خو دوه مقصد دي نسل بقا هم او خوراک او سکاک او که په خوراک او سکاک کې لکه خسیق مزیدار کې لکه فحل خسیق اه وانزاع الحمير على الخيل خر الکه چې دا په اس باندې اس باندې الکه وای او خيږي دا غنه قشر پیدا شي دا انزاع الحمير على الخيل دا ټیک ده نور حیوانات خاص حکم معلوم ده کنه نه معلوم چونکه د خر په طبیعت کې لغونی الک وای څه ده سي حماقت ته څه ده حماقت نو کله کله په خپل جنس باندې میله جوړه کی کله په بل جوړه کی بعض انسانان کوم د حماقت پښتون په على كل حال خرم يا اخواتي قال وقع وينزال حمير على الخيل لان في الاول منفعه البهيمه فالاول کې فائدہ د جناور زکه اور سره غټي کیږي وقد صح على خبر ثابت مرفوع حديث ده ان النبي عليه الصلاه والسلام ركب البغله نبي عليه السلام په قچره باندې سو شوې بس باندې قچره باندې ولو كان هذا الفل كذا انزال حميل الخيل ده انا رواوي حرام وي لما ركبه جاب النبي عليه الصلاه والسلام باندې سو شوې نو ها دوی چې دا حرام فل پیدا شوې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انبیاء له معصوم دي ارتکاب د حرام نه هم دا نو او چې نبی له سم یو چیز حرام له پیدا واري هغه سم دو نزدېکت نه کوي قرب نه کوي پښتو نه کوي نو معلومیږي لکه دا جائز ده لما رکبها بیا پیغمبر باندې دا ما نافیه ده لما سر دا به نافیه وای خاله رکب نو بس ور شوی نبی رسول الله په قچره باندې ولې لما فيه لما فيه من فتح بابه هو په دې سورېدل کې کلاوېدل د دروازې الکوي د انزاء الحمل الخيل او حالان کې بشرع ناروا شو مسله بل لکه چې پیغمبر اسلام کوم فعل کړه حلال کړه هغه چې در حقیقت حرام نبی صلی الله علیه وسلم خلک یې چې داخو په قشر باندې سورېدل سړي سنت او حالان کې به وي بس حرام څه کېدلی شي نو هغه کې علما اختلاف تاسو ماشومه اختلاف راخستره نه باځوي چې جایم بیمار پرسی وکه باځوي بیمار پرسی مکو کوم مسله خو امید دا چې زموږ اسلام طرف ته رغبت پیدا کی به او کو په دې وجه چې صحت درمی باندې ولاده زناور به مکو کوم مسله خلا لانه نوع بر دا بیمار پرسی و نوع الک خو ګوره دا بیمار پرسی د هر مسلمان صحیح ده خدا په هغه وخت کې چې کوم بیمار ته تکلیف نه ورکه د بیمار پرسی آداب دادی چې تلار شي فعل به اجازه واخلي چې زور سم کو ورنسم د سنې چې ورځي هغه ته تکلیف ملاو شي ها نو اجازه به ورته اجازه نه بعد چې تلار شي او به ګرو فاهو ماشاءالله بالکل تازه ډیر مزدار رنگ بالکل تازه هغه مړکیږي خا نور سای خو راوتلی ډیر تازه له ماشاءالله بالکل مم بیا درته بیا غم اوسېږي ان شاء الله ممکن لیکم دغه بیمار خدای پاک وکړي پښتو نه پوهه ها د چې اطمینان په خبره ورته کوه او پر خوشاله سي او دا چې ورسي اوف کوم ډاکټر کوم بوتل لیو ا دې فویږي خو نو خیر بیا مو خکړي او لکه مړ کېږم قسم وای یا او ډیر بم نه کینی چې ولې خپل خپل اول یاري په او شنه چې ونس کې او کنه ټیک نه سره خبر نه لکه خو په خپل اړه بس کم بکینی بس بیا ورته نور زم لو نه پروت هم ځان سره ورخه اه لعله عبر عليك العيادات دا یو نوع د نیکی ده قیامت الله استاد فی حقهم په حق د کافرانو کې وما نهینا عن ذلك موږ د کافر د نیکی نه بنا کړی شوی نه یو ها ځکه انسان دا د الله خلیفہ اصلي خلیفہ څوک ده مسلمان انسان دا د الله خلیفه نو حقي خلیفه یې څوک مسلمان د الله تعالی رحمت په ټولو باندې چې کوم د عام د مسلمان رحمت شان هم په ټولو باندې شي عام خو که جګړه کوله نه راټینګ وسهل نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره ثابته ده چې رسول الله مبارک عاد يهوديا مرز بجواره تاسو هغه مسلم امام اعظم کې حدیث ترته ولیکل اما شوم بیمار پرستی چې نبی علیه السلام کوله به پلار ته وکړه به نبی علیه السلام ته وکړه ته یاد ده موهم د سوی لکه د شرک وي یا د څه کلمات ویل چې پاغي کې توهم د نقصان په ذات خدای پاک وي د څه کلمات ویل هغه په دعا کې دا مکروه دي اجتناب ونه پکار څه شموله ويقنا يقول رجل سلامي في اسالك سوالك خدای پاک له تعالی بما قد العز فغزيد غتكيدل د عزت ستا من عاشق ستا د عرش دا ما قد يا مصدر ميمينه يا صغر سره ظرف بیا په ظرف کې بیا مکان ځکه عرش مکان خوش مسله وللمساله عبارتان دې مسلې لپاره دوه عبارت جامع صغیر کې را نقل شوی یو عبارت معقد معقد بل عبارت مقعد پوه شو مثلا مقعد ځای له کېناستلو یا کېناستل چې مصدر یې مشي په مقعد العز د سوال کولو تعالی په هغه ځای له کېناستلو د عرش ته نو خدای پاک هله کې مکان لري نه لري ولا ريب في كراهية الثانية او پرې کې شک نشي دا دوم مقعد دا مقرب لأنه من القعود دا خو قعود نه خدای په انو قعود خو جسم د پاره وي او خدای په جسم نه ده جسم موجود ده خدای پاک ته پر وجود شته ولاکه وجود نه لکه جسم نه جسم باندې جسامت جسامت غټ یا جنس هو ایسنی ویږي کنه ویږي او تر خدوا قال وكذا اولاد رقم مكروه الاول مع قد مع قد لانه يهم التعلق العز دا توهم پیدا کوي چې تعلق عزه چې د خدای عزت معلق ته عرش پوري نو تاسو منطق وایي چې قائم بالحديث هغه سوي حدیث وي عرش حدیث ده نو چې د خدای د عزت ور پورې تعلق ده نو دا هم څه ده حدیث ته او عزت خدای په صفات العزیز الغالب الحکیم نو خدای پاک قدیم ده ذاتا قدیم ده صفتا خدای واجب ده ذاتا الکه ها واجب ده صفتا بالکل زړه برام پرې کړی کې زموږ شکل است ایمان مو او دا ایمان شاده جوړ کړی دا منطق یا دنس اته باندې ستاسو نه منطق ورې صفات اول دعوت تللی دی وای چې بس امن کې خلاص کړ وهو وهو محدث محدث نه وای وهو دعس محدث ده والله تعالی بجميع صفاته قديم الله تعالی په ټول صفاتو باندې سره قديم ده ثم صفات خو اذا سره قديم او قاعده سره قائم بالقديم غسبي قديم صفات کې اختلاف تاسو نه شرکایت څه نه ویل عین دی او کغیر دی په اختلاف ته وعن ابي يوسف رحمه الله لا باس به دا اول لفظ بمعقد طريق باك ولا فمقعد كي اتفاق ته دي ویل ټیک هو معقد ده معقد ده دي کې باک نسته اخذ الفقيه ابو ليث لانه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دا له پیغمبر اسلام را نقل شوی ده او مناجات مقبول کی حضرت ثانوی رحم الله هم دا دعا را نقل کړی ده اللهم ان اسالک بما قد العز من عرشك امن تعالی رحمت ستاسو کتاب نه په اسمک الاعظم وجدک الاعلى وکلم هغه عزت په معنا د لیک سره نه لګا د سینې د لیک معنا وجدک الاعلى هغه په معنا د عزت سره د عظمت تقریر پاک ها نو هغه چت وکلماتک تامه هغه احکام ستا پورا کلمات په مراد احکام د خدای احکام او کلمات ټول سری پورا دي لا نقصان فی ولا خلل فی الماضی والحال ولا ها استقبال ولكننا من نقول هذا خبر واحد لا خبر واحد ده وكان يحتاج في الامتناع خبر واحد اه لا خبر واحد ده الاحتياج ده على ما نعوش تكشمله ويمكن أن يقول في ذلك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسولك ولی حق دا نه چې د مطلب دا چې خدای عزل تعالی دعا کوم هغه حق لازمه د فلانی باندې پتا چې نه خلاصې دلې نشي یا به حق انبیائک ورسولک ولی انا لا حق للمخلوق على الخالق د مخلوق حق په خالق باندې نشته څه چې الله جل جلاله د مخلوق نور کوي دا له حق نه وجه بفضله المحض بحق ممشاي اليك وبل لفظم ده ها ګورې ولې حق دوه معناګانې یو حق معنا ده چې په چا باندې سړی حق لازمي ته نه خلاصېدلی نشي یو حق په معنا د وسیلې سره د تعظیم سره الله مې خدای به حق انبیاء کې په تعظیم د انبیاء سره کوم مقام تاسو سره توصل توصل لا جایز ده دا ثابت لکه وای بعض خلک توصل لسدي منکر دي ها چې توسل منکر د خدای شان د رسم مجرد او منسلخ پاتې هم دي کنه نه تاسو څنګه نه سره ته توسل لا جایز د موږ اکابر کتابونو کې چراجي به حق فلان به حق فلان هغه تعظیم او خبروي چې تعظیم د فلاني باندې توسل عليك بالاعمال الصالحه او توسل عليك ها بالاشخاص الصالحه بالافراد الصالحه ادوار طريق سره توسل سره لکه جائز ده څه د عین توحید د شرک ملک نه ده ها قال يكره اللعب بالشطرنج ونرد ولا 14 دا یو خوه ته دی زمر تاسو پرده ضروری ہے څومره وخت ده دوه چرته د خدای ته امر چې په پراوټو کې باندې صلی الله تعالی علیه وسلم